چې د کتاب یو اندرون خبرې وي یو بیرون خبرې وي بیرون خبرې د کتاب کې دي هغه مقدمه ده مقدمه هغه خبرې وي چې د مقصد د مخکې ذکر کیږي د ارتباط د انتفاع لپاره مقصد سره ربط لري او دا پاکه پیدا نه ورته په پدې کې یو مقدمه دی علمي او مقدمه دی کتابي مقدمه د علم په طحاوی کې مونږ وایو اپ ترمذی کې شروع دا مقدمه دې کتاب مختصر چې موږ وایو په بخاری کې وایو او په صحابي کې موږ صرف نو مقدمه دې علم وایو مقدمه دې کتاب او هغه ما دې وایو هغه د مصنف علی رحمت مختصر حالات احناف کی دا واحد شخص ته چې په فند حدیث کې د الله دې سبق سبقت وکړي ځینې علاوه هم شته خو دومره سبقت نه لري لکه دې چې دومره سبقت لري دغه څه ذاتي حالات او دغه علمي حیثیت ذاتي حالاتو کې د ده نوم نسب نوم د ده محمد بن سلامه ته بن سلمه ته محمد بن سلام کونیه د ده ابو جعفر دی احمد بن سلامة بن سلمة ابن عبد الملك الأجدي الحجري المصري الطحاوي د ارګ خاندان نه دی نه ایزدی ورته ورکوی. ازد په عربو کی معروف خاندان دی مشهور خاندان دی. د عربو نیکه قحطان هغه ته رسیدلی قبیله ده. اصل کې دا ابن ابن غوث ابن بنت ابن مالک ابن زید ابن قهلان عرب دو مشران دی یو قحطان دی یو عدنان دی دې په عجیب طریقې سره پیدا دی وی مور یې وفات شوله دا د مور په ګېډه حمل و د هغې شق وشو دی ترې خارج شو ماما د ده شافعي مذهبي و مزني او د څه وخت د ماما په تربيت کې وو د حنفیت ته انتقال وکړ تازیو تذکر حجریو تذکر د بنو حجر په ارض کې یو خاندان دی مصری او تدا کوي چې یو مشران په مصر کې اوسېدل طحاوی او تدا کوي وفات د 321 کې دی یو قول دا دی چې نه درې سوه دویش کې دی اکثر وی عمر دا اتیا کاله پوره شو داخله یې هڅو سره وخت یې کړی دی په مختلفو ملکونو د سفر هغه شيوخ د ده چې کوم احناف وو د هغه علمي اندازم ته معلومه کړه یو عجیب عدل انصاف دا هم د مخې تراغه چې دا خپل ماما لیدا چې هغه شافعي مذهب هم مطالعه چې به کوله د احناف دي کتابونه به کوله محمد ابن احمد وای کوئی ماته د پوسو چې تا ول حنفي مذهب ورکو ایدره ته جواب کی چې ما بخپل ما مالی دو چه ده به حنفی کتابونه مطالعه کول اخذ به ده هغه نه کاوه ما ته ده عدل انصاف کار نشو چه اخذ ده حنفی کتابونه نه کئی ځان ده غنه پیا کئی او ده شافی مذهب دی دا یو ولی د احنافو مسلک شته. د ده والد هم دغه شانتې وفات شوی وه. شعافي مسلک سره دی مړو څېرلی نه وو. لاکن حنفی مسلک باندې دا اوترلی شو مور اوترلی شو دیت زنده پیدا شو الله جل شانه دا لوی عالم جوړ دا د یو شکر مدا کوله چې رضا ده ما زندگی دا د حنفی مسلک نه ماته پاتې شو قیصر هم د دې قبیله نه قیصر روميانو مشر انګريز هغه تم قیصر د دیو جن وای چې مور یې تر دې شوی دا هغه په دې فخر کوي و دې نو خپل ته وجود چې دې دامن الفرج دی زه په دغه طرف باندې نه خارج شوی دا قسم استه نه د استادان او دا د د سند ولادت تا او دا د د سند وفات تا دا کتاب چې دی دا شرح د معانی الاثار ده آثار چې حدیث دي کنه پاکه سمانی پرتی دی دای وضاحت کوي دیخو اسلوب دی ته دا چې څو سمون شو تحریر د محل نزاع کی د هرې فرقې د رأی ذکر کی مسلې اختلافي ذکر کی به ترجیح ورکړي او خطه ثاني کې دي په قاعده کې د دې تصانیف کې تفسیر کې شته فقہ کې شته په تاریخ کې شته هر فن کې د تصنیفونه شته